الله الرحمن الرحيم وسمت النقري وكل ما إن وقعت نجاسة فيه لم يجز الوضوء به قليلا كانت نجاسة أو كثيرا ا پلیتیکا لشکی وا او کډیرا وا خو چې به تور پروزی کنه دا یې بمبر دوړې شولې او په دې به بند او د سینا غسلینا نه دا پرو دی او نه د حقيقي پرتی په استعمال سره و دي کنه یې بمبر دوړې شوې وقال مالک رحمه الله يجوز ما لم يتغير احد اوصافه امام مالک صاحب مذهب په دې ډېر کنه ورته ورته یې به بالشه لما روينا اي حديث وزنا چا ميزه روایت کړو په اثار دی باب شي ا حديث د متمسک ته پاپره د لوس نیولې دي کنه الماء طهور لا ينجسه شيء يبو دا په کوین کې دی په کې په کوین کې دی کنه ایسه شای نه مردړوي الا ما غير لونه او ريحه کنه او طعمه مګر هغه چې کنه خوان یا رنګ بي بدل کو ولې مردړېږي امر نه مردړېږي کنه چې پر تیر پرېږي په دې سره نه مردړېږي چې څه پرې کنه یو خوان یا رنګ یا بینی بدل شو الا ما غیر لونه او طعمه او ريحه وقال شفيرا من يجوز ان كان الماء كلتين امام حفیظ بیا فرمایي که چوداس پر ودا پر یې به بونه چې د پلیتیر پرتا دوه که چېرې کنه یې به دوې کولې ته رسېدلې وې کولا ماټ ته ویل شي دوی مټې ته یې به مقدار سوله او دمر یې به وې کنه چې دوه مټې نه نه ډکېږي بیا راو د پدې بنو داس لکول اسلام اذا بلما کولتين لا يحمل حبس او چې یې به دوی کولې ته ورسېږي بیا دا پلتی نو خلی هندا مچ نمبر دړېږي او دوی کلی مقدار هغه تقریبا کنه چې پلنوله یې د پوس مخ یې کنه پنځه په یو غاز یو په دمره پلنوله وي او یو غاز یې کنه شوروله وي دغه دوه مټینه یې بدی بیا ولنا حدیث المستيقظ من منامه ويمير دليل ميوتنا پلیتی چې یې بیت ور پریوزي وایي بل لښ کې وي بیون دی بنی وی لوړې یې به وي که نه او لښ یې به وي پاکرم نو سیم بر دوړې شوې تهیر د اوساق دانې وي روغلا خوان دانې بدل رنګ دانې بدل بی دانې بدل شو که نه دا نو سیم بر دوړې شوې په دې باندې اتوارات نه نه جایز امید پر دلیل حدیث ته مسیکر مې منامه ده د اودس په باب شي تر شوه ده کنه نبی سم فرمایي اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء چې کله یو کاس په توشه د خیب نر ویشي به دور شي کنه و اوداس کو بیا پرې شي د لوس نه لړي بوي لوټا دو یا مارته یا غړای د لښه د کیمینو شي تاوداس کې پاشه د لوس نه دی بوي کله چې په لور باندې برو خلی خطرا دو چی ده ابه مردوری نکو کنه و دن دا لوس چی وچه وی کنه الان که کنه پر سر بی بدلی شی نه رنگ بدلی شی نی به فن بدل شی کنه و نبی سم منی کرده چی لوس موره چه وکنه کله دا لوس مردور بی و دا ابه به مردوری که مری مسا چه لوش بی بمرداری شی که تحیر ده اخد لوصاف نیوی رو مرداری شی وقول عليه السلام بل دا حديث مبارك ميزه پر دليل ده بهر ا دغه فصل نه بهر د بیان نه کنه دغه فصل پاتې نه کړه چې دوا کولاوي بیا په شلوم بیا په باور ورکړل شي چې په دوا کولې نه کام وي کنه بیا ولې ما په شکا یا دا تفصیل نو کړو کنه چې خوان یا رنگ بیا بدلوي به ما په شکا کنه او که خوان رنگ بیا نه بدلو بیا په شلوم با یا به ولې په شکا هدې کنه دا تفصیل نو کړو دا بیا تین نو کړو هغه رغلا ده په حق ته بیره بوزا شه هغه یو خاص یو بدی خاص کیای ده کنه مدینه منوره شه مشهور کیایو به بیره بوزا باندې مشهور ده مدینه شه سیک یون دی کنه مشهور کیون وی ساغه یو دو خیسا شتا خو اندره ټول کنه پابو نه بیا روډینه موډینه روغلی دی کنه آی ختم کړی دی یو مشهور کیای ده بیره بوزا ده یو په بریښ روغلا ده مګر هغه چې کنه فان یا رنګ به بدل کو نه دا د خاص یې به بارش وغلا ده کنه ابي ر بوزها چې پاشه پليتي ملتي نشته ده کنه دا حدیث اسلام مدار کچه نبی اسلام یو صحابي په یار سره راغلو او غسل شو نبی اسلام لوسر کولو د لوس نه ونی ولو کنه لوس نه ور کولو دوی چې زه په جنابات شوم په غسل شوم د موبیلوس مردور وی کنه پښتو را ویل وکړه وی چې صاحب زه په جنابات شوم په غسل شوم وی چې المؤمن لا ينجسو مؤمن نه مردورېږي کنه المؤمن لا ينجسو مؤمن نه مردورېږي دا مطلب نه چې پرتی چې ورولا کې یا به نه مردورېږي پرتی چې نه وي دې پر کنه انسان یې بنې دام یې کنه په دې مونږ باندې چې ا حدیث المو طهور الف لام هادی وی وکنه او دغه مورد خاص ته د خاصی به پر د کیسه شوې دو به ته خو د عام یې به پر د حدیث پښ کړو کنه تو چې ورته چې په یې به د برمه باندې درګاډه باندې چینه باندې د سینره و دي به دا حدیث په کلمه او طهور دا خو د بیره بزاوله کیای وشای کنه هغه چې پوکې پوکې ونکې ته خو د ټوله کې وشای کنه به ول الف لام جنسي شول کنه هوا لا د خارجي دي چې کله کنه حکم په لګړي به الف لام جنسي شول به عام شول کنه ټول یې به تکي سادو کنه چې دا نه مردړي کنه چې څه پرې پرې تی ورته وتی نه کنه نه اړ کوي چې کنه ټول یې به پر خصله هغه چلا ورا شو کنه ځکه چې کنه حکم به عام ده هو الف لام اشاره کوي کنه خاص کی ته حکم عام شو ده پشه دا یې چېرته وي چې دا حدیث کمزوره ده دا کیم ابو داود چې د میسو چې په دوره شوی که نه په دغه شو که نه ابو داود د څه اشتراک کمزوري ته نه دوکړي چې دا حدیث کمزوره ده کدای شي چې دا بل ابو داود ده یا ابو داود سجستانی ده او یو ابو داود تیالسی ده که نه په دې د حدیث غلا ده خو په غلا شوه ده و د دا طریقه د چې په حدیث باندې سکوت وکنه بیا حدیث ریغ وی کنه چې غلا کې په باندې څه کنه جرح نه په باندې کو تنقید نه بکو اخ حدیث به قابل احتجاج وی ابي ریغ په دغه غلا شو د سکوت یې پکړه ده نه یاد بلکې توب ده و یاد ابو داود بل ابو داود ده کنه او هو يزف عن احتمال نجاسته ده بل تبيل ده ا کم دروي وجه دا غو چک نه ابو داود کم زرا کړه دا حدیث واقعا دو چې دا کم زرا اذا بل حل ما كلتين دا دې کا دوی کولې روغلې دي جزمن او په ځنا روایت اذا بل ما كلتن او كلتين یو کولا یا دوی کولې په شخص سره ویل شو دا یو کولا یا دوی کولې تورا سړي کولا د غر سر تاوی کنه یا غر سر تا کنه کولا وتی د انسان قامت رسې مقدار تا کولا وتی وی سمه چې بنې دام چګ وی کنه ا دې مله چې ګونی ته دې مقدار ته کولا وته ویل شي او کولا ماټ ته ویل شي مټینه هم مختلف دي یبه چې دوی مټ ته ویل شي مټینه زنه وړتي زنه غواړتي زنه په ډیر غاټي کنه حکیمت ماټ مراد ده چا ماټ مراد ده چې دې به ورته او درنګ په معنا کې سراب دا مراد پته لګي چې کلینا کې څه مراد ده او کماټ نه مراد دي بده کنه کیم کوم ماټ مراد ده چا ماټ نه مراد ده او هو يدفع عن احتمال الجسد کچره کنه مشت تصور وکي او دا حدیث مې کنه صحیح وخري چې نه صحیح ده ریغ ده بیا په داخې مې بل تویل کی کنه چې ادمي ده پر حجت سینې ده ده پره اذا بلار ما کولتن چې بل کله یبه دوی کولې تر ورا سړي د مر کام شي اول ډېر هو چې دوی کولې تر ورا سړي کنه بلا يحمل حبسا بدا پلتی نشي زغملا من مر دړېږي دا ما چې نشي برداشت کولا پلتی کنه دا مې کم ډېر یو شي کام شي بلا مر دړېږي یا ترجمه دا د مراد د حدیث کنه به پر حجت نه ګرځي به حمید پر حجت شو نه لښ کې به چې پرې تیر پیوځي کنه ویلوړې وي ولښ کې به وي کنه امر درېږي کفان رنګ بینی بدل ای بش پنر بنده بیان دې ول ماء الجاری اذا وقعت في نجحت جاز الوضوء به اذا لم يرى لها اثر ول ماء الجاری بیان دې به او چې پرتی په پروزي سید او داس په دې بیان دې به بنده به چې درو بیا به مردلېږي که نه دا کا ویلو دو دا مې دا کې ولا ډېر سره ویلو دو که نه همیشه سر ډکه به یېږي په دې ستري دې شي چې دا حظ نه ورغلو کو قرباني وکړو بیا د لري کې نه دغه ویلې ته ورتښ کو هې ته ورتال کو که نه و شا ډکه ډکه به یې ځاسته ویلې بيدري مې که نه په دا وخت ویلې مردوړه دو که نه دغه د بایولوژي کنه کامل تیوري خو دا مردو ځکه چې بیا درې مې کنه الری چې ورته کړی وي اذا لم يرى لها تون چې پر اثر نه مانی میږي فان یراک بین مانی میږي اده کې پته یې نه کیما پته مرادو زنه خو کهالي کې وکتبینه کې چې نجست نه مو جسد مراد ده کنه چې عام ته جسد نه وي چې هغه بډې وسیرات نه لري کنه مرئی په لپینې وی چې لیدل شي لکه مردوري یې بکسا یا وینې کسا یا متیان دې کسا یا شروب کسا کنه دارا منشای به ته ورتال شو کنه بیا کنه خوان یې یا رنګ یې بي نه بدل شو په شسا اثر نه پښه جواب شو کنه بعد به دا یې په پوکې دي کنه پوس چای ویل ته لفیته متیان دې ورکړي کنه او ته کیس په غلطی باندې نو چې په دې باندې او داس کې کنه چې په ساسر باندې پیړ دار شای پوک ده کنه همتیان دې بینه درسي یا کنه فان نه درسي پوک ته داس باندې کا یا سره په مات چا ورو چولو کنه خو یې بډې رې کنه ا سره په سپین کړ نه کنه فان باندې بیږي نه رنگ باندې بیږي بيدري مې دې به کنه لون دا داس باندې کا او داس په سیدا کنه مردوړې بو ورنه چا ورته لګره کنه او کې ساسر جواب نشو کنه یا په باندې اوداس کا کنه دا ټوله پوکې دي او که یو صفات بدل شو کنه په خوان دی په دې یا په رنگ په دې یا په بیو په دې کنه به دا مرد ډې کړی دي اې دې نه چې سپنه چې عام مراد ده چې کنه غیر مرئی وي دي دلا نشي او کچېره مرئی نه چې ساتو لیدل شو سپای پښه پرېتا پښه دو مردوړه چرګه دو کنه مردوړ سره وار ده اخو لیدل شي کنه یبه باندې بایړي بیا پاسه باندې ته انتظار کی کنه چې خوان درک به بدل کو کنه دا مردوړي دي کنه اے متعلق لګی چې نه کچره ډېر یې بده سره لګولې وې کنه ټول یې سره لګېدلې دې پېتې سره او یا ډېر یې سره دګېدلې لښنه لګېدې کنه به دا مردوړي دي خوان درنګ بي دني بدل شو کنه سپای په پرته په ویلو شه یبه کامې دي دا ټول یې به په باندې لګېږي یا ډېرې په لګېږي او لږې به کله په چګې دي که نه نه په لګېږي لو دې په دې باندې اوداس مه کوي که نه دا مردوړې دي او که داسې چې نیمه په لګېدې او نیمه نه په لګېدې که نه بیا قیاس ته قضا خو داسې چې دا پوکې دي ځکه چې ډېرې نیمې سره لګولې یې و احساسات ته قضا چې نه ما په کذا چې نیمه خو سره لګولې دي که نه په دې باندې اوداس مه کوه اختیار ته چې ما په کړه که نه چې نیمه په لګېږي نیمه نه په لګېږي منیا خو دغه مسله ده لأنها لا تستقر مع جريان الماء دا یې واجه ده که نه لأنها لا ځکه چې دا پلیتی نه دم کېږي سره دی باید ولې دی به چې به ویږي که نه به دا پلیتی نه کې خو دغه سره وري که نه په شال کېږي وري یې که نه نه چې د خوان جراک بي که نه جواب نه ملي مخکې دا وړي دو که نه دا دي كنه پوت شوي نه ريبه پروغلي دي لانها لا تستقر مع جريان الماء دا نه تم کې سره دي کنه بيان دولي دي به او ځنه فقها لیکي چې نه اذا وقت في نجاحت دا نجاحت مطلق ذکر شو ده کنه د سره دا کین څه چې مرئی دو یا غیر مرئی دو کنه لیدل شي یا نشي لیدل کنه مطلقاً چې په تیر پرو دي کنه اثر ته د ګوري اعتبار اثر ته چې خوان درګ بي بدل شو په شکل شو بدل کنه که اثر یې نه په یو څه کنه بیا د سینه باندې کا کمر ایوي کا غیر مر ایوي فضل قدیره دایره دو کنه او په دې باندې فتوا دو فتوا په دې دو کنه چې آر نه مله پلتي کنه کمر ایوي کا غیر مر ایوي کنه اعتبار اثر ته چې په یوه شي اثر جواب سواله کنه په شوه که په شهل وه اثر یې جواب ته یې بیا بیوره بدل کړو یا خوند بدل شو یا رنګ بدل شو که نه بیا دا یې به مردوړې کړي دي که نه او که اثر ته که نه اثر یې نه پښې وسوه دا نه دي مردوړې که نه پوه کې دي ا د وجه نه فقها لیکي چې کا په چات باندې ګرځي وه باندې دا د ګرځي د پوسه په چات باندې برو مو شو که نه دا دې کا پرتاو ا دې کا پرتاو ا دې کا پرتاو که نه ا د ه ګ ا چې کوم نجسات اثار ده کنه هغه د نجسات چې کوم اثار نه وي جواز وه یو د متجنس اثر ده یو د نجسات اثر ده د هغه من نجسات راځي ده کنه اذا لم يرى لها اثر چې نوی مریم شو ا د جې نجسات کنه اثر نه وي جواز وه ا د پلیتې کې خپل بيدا یا خپل رنگ دا یا خپل فند چې اني وي جواز وه هم متجنس چې کوم شای مرګ شو ده کنه هغه اثر نه وشي هر کې ګلاب دی ای هو ډېر خیر بسیار کې ګلاب وو کې کنه تیر دی عطر دی خو هر کې ګلاب مردود شول چا مچان دې روکلې مردود شول او ګلاب یې به تا کنه لسی ته ورتال کړل ای لسی کنه دا کې ګلاب بيدري می دا به داسې نه وي چې دا خو پرې دی اثر ده په شي کنه دا خو د ارتګولا بي بي دا پلکی هم متیان دی کنه چې متیان دی اثر پر جواز شي کنه یعنی جسد اثر جواز شي نه کوي متجنس ودا کا د خیر بي خدا خو د ارتګولا بي دا چې مردود شوی دی کنه ه متیان دی بینه دا مراد کنه ه ګنګي بي دا پر دې بي دا کنه هغه اثر خوان دی راګ بیچاره جواز شو والاثر هو تابو او الرائحه او اللون اثر نه مراد نه خوان ده نه دوه ورکېږي استعمال یې یو د په لحد کې بر وخسته مخته منځلو کنه مخته بر وته ولې ا مخله کېټه شو لسته بیا یې بر پیوته کنه ا دوی مله خطر وخلې دا به نه یې بر وخسته کنه ا به تیر شو وی کنه د مر غړان دې بنی وی کنه چې دا کنه هغه یې به بیا وخسته وی هغه یې به بیا وخسته به دا یا بیون دې کنه او کدا نه یې به وخسته کنه به دا بیون دې کنه هته رشوی دي وکیلا ما یوزب به تبلتن او چوي که چې نه جریب هغه دی که چې آ خلا وري تبنا خلی ته لرشي وچ خلا دی که وشولا یې پرېړې ولاد وروچه وکنه هغه وري به دا جری دي او که په زوی ولور وي کنه به دا جری نه دي یو بل تعریفه ده کنه چې ما یعده الناس جاریا چې خلک یې ته بیان وي چې دا بیان دي کنه خلک یې بیان دي بلی چې په سره د مدد و ترسي او کنه نو ته شرط زړه په کاوي چې مدد ته شرط ا په سره ته نه کنه دا ویل روغلی نو یا چې نه دو کنه اګه نه یې برسي او غره نه یې کنه استعمال متکرر کې شي نه یا کنه خلا وړلا شي کنه یا هر کله ته بیان نیوي کنه دا دا بیان دي دا څنګه چې په سره روچوي په سره غانې وروچو نه یې بيتا و دا غنه چړ دا نه چړ رسی کنه ان ته به بیان دین شوی ته ویلا ځکه چې دې مدد منقطع ده ا په سره به کنه مدد به وی او ځنه فقهاوی کا چې مدد نه وته شرط چې په سره ده کنه ویلا په ترسی کنه چې نه دی وی ادي کا یا دا تین ویل کنه تین نو چې ویلا په ترسی مدد یې کوي او مدد یې کوي چې دا به یې کنه جاز الوضوء من الجانب الاخر دا کا ډېرې بدی اسه ډېرې به بیان ده کنه لټ کې به خو لسیم بدل دي کخوان دراګ بینی بدل مش مذاب نه کنه بیان دې جری وته مدلې کې چې اثر دې پلتې په جواب شي او ډېرې بدی خو دی ویلوړې جاری نه دي کنه ولش یا نه دي دغه په حکم د بیان دې شي کنه ډېرې به چې ویلوړي په حکم دي جاري شي دي وایي ډېرې به چاته ویل شي والغدير العظيم ستر داند الذي لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الطرف الاخر هغه چې نو خاصه دي نړه پړي هغه یو پیسه یو طرف یې په هغه دوه طرف یې شه پر په ولې د بل طرف سره چې کله په یو سم شي پلیتی پریوځي کنه سیدا او دا سه بل طرف نه غدير دان ته ویل شي تلو ته ویل شي دا غیبه کنه پینه مینه روشي لګاډي روشي کنه به په دې سهره شي په دې داسته شي کنه کاندې کاندې وي ا کاندې ډاکا شي کنه ای به تیر شي هو کاندې ډاکا پوتې شي کنه ا دې کاندې ته غدير وته ویل شي کنه غدر نه غدر پر خپل ته کنه دا غا پر شي وي دي لري به لوري ودا کنه متروک شي دي پوتې شي دي دا غا سره کنه کاندې دوی به نه ډاکا دو کنه دغه نمبر دلیل یو څنګه چې پرتی پرتای په بسن کړه او دا کوم نکاح کړه هوستل ډان ویای چاته کنه ولا غدیر العظیم الذی دا صفت کشفای ده الذی لا تحرک طرفی چې نه را پیږي یو طرف نه طرف یې په دې طرف شي پر په ولې په خاصولې د بل طرف سره چې کله پرتی په یو څنګه شي پرېږي صحیح ده کنه او دا سه بل څنګه نه په بل طرف دا ولا څنګه کنه چې دې مرسته وي چې یو طرف ته یې بړه په وی بل طرف ته فورن یې بنړه پیږي کنه مې دا سر ځان ده دا په حکم د جاری شي دي کنه په بل طرف ته خپل او داخل کنه ټول یې مردول شي بیا دوتا قدري ملاکنه دا غا ترولا و د کنه درولا دې معیار تحرک وګزولو کنه چې یو طرف ته کنه خاصوي چې بل طرف ته تحرک نه کوو بل طرف نه خاصوي که نه بیا دا ستر ډول ده په حکم د جاري شدي اصل مذهب د امام صاحب دغه نه ده ډېر یې به که نه وستر ډول وستر ته نو ایګه ته ویل شي که نه چې وصول نه وي که نه چې آیا به د یې بسره چې لګولي نه وي که نه یو طرف یې به د بل طرف یې بسره چې هغه لګولي نه وي غسول چې نه وي که نه سره پرې پرې وي که نه به دا ستر دا ډان دا ستر تلو دا و دا ډېر یې بدي به دا نه مردرې دي خدای ته په سمه لمه وکړه چې دا طرف یې به آ طرف به سره لګولې دي که نه په میو شفا سره د سره لرې لرې دي سره وصول نشته به سمه لمه وکړه یو قول دا د امام خلیفه صاحب که نه چې دا مفوض دو رایه د مبتلا به ده اما مخلفا سب کنه دا یو کنه لوی قاعده دو کنه چې مقادیر اندازې چې په باندې آیات حدیث نیو روغلا کنه بیا هغه رائے د مبتلا به تیر پر دي کنه چې څوک په دې مصیبت باندې ککړ دا چې دا مسله ور پیښ تو کنه او مثال د مقدار او مسله د اندازه اندازه به خپل لګوي کنه دا کته د اصلي پروي ته کوي چې دا دې کې بده په دې کې کاندو شي کنه دا دې کې چرګه په پرتا دو یا چا متیاز یې وکړي چې دا هغه یې بودا یې به سره لګولي دي کمی سره لګولي که نه خپله د آسې که اندازه ورته کړي چې دا یې ملو مثلا دو که نه دا مخوض دو رایه د مبتلبي ته سترولا ډیرولا که نه او دا اصول به که نه امام صاحب قول دا چې دا مفوض دا رایه د مبتلبي ته سر چې د سړي په رولو په دې به باندې و ضرورت دا و استعمال یې که نه دا خپل سوچ وته کو خپل د فکر وته که نه دا دې مجتهدین مسله نه دو کنه دا د هر چا خپل مسله دو امی څنګه چې سایات حدیث نشته چې می پای ته جواب کی کنه ظاهر مذهب دغه ده چې ډېر یې بکنه مستر ډانه و دا اصول هدې کې ملي مشته کنه د هر چا خپل فکر سره دویم کوم دا ده چې نه دا به مليمېږي که نه په تقدور سره په تقدور سره خړول دا یو طرف ته که نه یبه خړې کا دا که خړې کا که نه ورګاټ سوي جوړه به وکړه چې دا خړې شي چې بل طرف ته لوسی خړې شو کاملي خړې دي که آ طرف ته یبه نه خړې به دا سره وریا دي وصول نشته که نه بیا پلتی یاد دي پلتی تندور سوري که نه بیا پاګه څنګه به خپل او د سینه کا پلتی تندور لګولې او کدا طرف یې بخړې کړې ا طرف ته کله ولسی خړې کړې خړولا دي که جواب شو بدا ټول سره لګولې دي پرې دې اثر به بیر رسول وي دا غډر ولا او دا کثرت دا ملمې لیکنه او دا وصول به ملمې په تقدور سره دا دویم کول ده دریم کول ده چې دا ملمې په سیب سره دا کې چې تفسیر رنگ وروچا به تیز کدا رنگ یې لسی په سورا سره وکنه آی بسرې شوې به دا ټول سره لګولي دي کنه پر تی با یې رسولي وي او که یې سره ولا نو رسوله رنګ اثر نو رسوله کنه به دا ستر ډاون دا او ستر تلو دا دا ډېرې به دي اصول نشته بلکې فصل دا به نه دي مردوړې دولې دا یې ملي ویلي په سیب سره او دریم کول دا ده چې نه دا یې ملي ویلي کنه په تحریک سره دا دا کنه په دې په ډکو کې ملي ویلي یو طرف ته چې به وړا په وی چې بل طرف ته اړه پیږي کنه اړه پیږي کنه که ا طرف ته به وړا په دې به دا لږی به دې سره لګولې دي به مردرېږي او که ا طرف ته لسی نه په دې به دا ډېر دي سره وریا دي فاصله دو بیا به نه مردري متن دلکا تحرک وخصلو کنه لأن الظاهر أن جهة لا تصل إليهم ځکه چې ظاهره دا دو چې پلتی لا تصل إليه نه رسېږي کنه دې بل طرف ته چې هغه طرف ته یې بوډا پولې هغه طرف ته نه وړه پدې کنه به ظاهر چې پرتی ما دوی نیو رسول یا خپل یا غلند په پرتا دو کنه ا تحریک اثر کو ډېر جوتا ا اثر تحریک فی سرایت فوق اثر نجاحت اثر دې ډکوله پر رسیدل شي په تجاوز شي ازیت ته د اثر د پلیتی نه هغه کله قوت استعمال کړه دا زیر د استعمال کړه دا ولې ډکوله کنه دا غزیر خو به یې را رسول وی کنه ځکه به ورسېږي چې بیا از کله وړه په دې حرکت نه وکړو مری مخ چې یبل ډېر دي په میوشه فاصله ده ابل ته په ډېر په وری وری په حال کېږي کنه او به خود یې رند رسولیا ادا کړه په ول به کنه دا تحریک به په سبب نه کی په دې بیا درې اقوال دي کنه ثم عن ابي حنيفه رملا انه يعتبر تحريك بالاختصال امام سمي روایت ته چې دای متبروی را په ول پلم بدل سره امام محمد روایت ته کنه په ودسو کړل سره اوی که چا وداس کې یو به ډا پیډي اده کا یو بڑا پیډي کنه ډا پیډي کنه کاری کا یو ډا پیډي بدا فاصله دو فصل دا یو ډیر دی او کاری کا په دې بدا کام دی کنه د وصول شو ده خدا غره په دلا کنه فورا مراد دی کنه دا سنا کې چې سمې د بعد ډا پیډي کنه یو به خامخا چې دالي کا په وی علی کا کنه په وری ورونه شي کنه حاجات او غسل ته په تلوي شي ډېر سخته اې د حاجات نه او د سیته په شارې شي خلک او د سینه په کېرې شکو خو لم بدر په تلوي شو کنه او د سیته له موقع ته ډېر ضرورت ته په د سې پر نسبت باندې نه پکنه په لم بدو کې د جواب کو وبعضهم قدر بالمساحه وزن على مونكر انداز لك ولادا اذا وصول و د عدم وصول کنه په کاج سره دا چې تکلیف تا کنه چې میږي کنه په دا ملي میږي کنه چې ډپېږي کنه نه میږي رنګینه وره چې وي کنه یا کنه خراوي په کاج سره کنه باندې اندازه کړه ده په کاج سره سیا کوال دي کنه سیم راستر د وی کنه سې غزا تلو د وی کنه اتلو مسله دو کنه د پوسه متن مسله یو کو دا ده کنه چې وته په وته غزا وی بل کول د شل ورځې کنه شل ګرځه شل ګرځه سره ویده او یو کول د لاس په لاس سره وګرځه کیسه دا سوا چې محمد صاحب کنه طالبونه پښتنه ویلو کوي محمد صاحب نه چې د ستر ډاند وسطلو به چاته ویل شي چا نه بر درېږي په پلتې په ورځو سره کنه په حکم دي جاری شي دي وچ ان کار مثل مسجد هذا فوا كبير که د مو جماعت هم را ستر وي به دا ستر تلو دا ستر ډار دا به دا نه مردل وي طالبو د فورم د سیله پر ولي ولکنه ان نه چې کچ کولو وته په وته غاډر ولو کنه او بهاري چې کچ کولو بلا خلا سره ولو دا مسله یې غنه وخت کنه لاس په لاسه لال غړي چې سروي لال غړي بيدوي کنه به دا ستر تلو دا به دا نه مردل وي فبعض قدر بالمساحه زنا لمن انداز لګولا دا د سرولي و د وصول و د نو وصول په کار سره عشن فی عشن لال غزا په لاس درشه چې لال غزا سروي لال غزا بيجدي وي کنه و غاز کیم غاز مراد ده د هر ملک خپل خپل غزینا دي کنه یو کول دا چې زرای مسحات مراد ده کنه چې مزکه په باندې کچيري زرای مسحات وي دي و زارو زراو الملکه وي دي باساو لګا سر پوری غاز قاضي خان دا غره کړی دوه اغاز او چه پیدا د هر چه پیسره د ویلور ویلور غوته دو کنه او چه پیدا څه کنه جوړه کې د غوته باور سره ویلور وی زرا المصحت زرا الملک او دویم کولا چې د هر زمونه او د هر وطن خپل غاز متبار ده کنه هغه خپل څه کنه په دې وطن چې دا غاز کیم غاز کنه خلک چلوي سره امر ده د مره ویډ داسې وی کنه بس دا غلال ګزه کاج کا کنه یو پیسه بل پیسه چې دې ته رسېږي به دا ستر ډاون ده به دا نمبر دی په حکم دی جاری شي دي کیسه وړې وشو کنه توسعه الامر على الناس وعليه الفتوى هرې مله پرېکړه خبره کنه توسعه الامر على الناس د پره د ورتولي د کل کور په حال کې باندې چې حال کې دا کنه دا مسله سوکا شي کنه کته به ډیر عجیب بحث ده پرې وې دې بحث په دې باندې چې دا چیرته نه خوښ یو کنه کیم آیات نه او کیم حدیث نه چیرته نقلی دلیل شته چې لار غدا شربې کای مو یو دلیل کړه اګه اې دې پر منشا باندې مکړې دو چې حدیث چې تشتا ده د خبره یې زو نن نو شوې کنه یو حدیث مبارک وغلا ده دې طرف نه سلویر ګرځا دې طرف نه سلویر شوشي کنه مجموعه سلویر ګرځا نه دی هغه یو او بل دا چې یو مزکه دی یو بدی ام زکه حجم خو ډیر ډبل دا ډیر سخت کنه دا یې کپلتی و چې په مزکه شاه کنه هغه ته یا اثر نه رسېږي کنه دوی ته میوشه کم زکه حایله دو او یو یې بدی یې به ډیر کنه نرم دی یې به کنه کسبات خو ډیر نرم ده تاسو به اسی کنه سر پښه کو کنه نه اپ دې ولې ورکه کېږي کنه چې په مځکه شي کې یو لا پسر د نسي بیا پلتې اثر به د پی به باندې رسېږي کنه یې به کنه مځکه خو جمع کا سخته او یې به خو جمع کم زیره ده پښه ته جو زر کې کېږي کنه اثر زر کې قبلوي بهر تقدیر کنه اگر کمی ته منشان نو مليما کنه او وان لم تر الهلال فسلم لاناس قدر او بالابصاري معتبر په ټولو شاګه د چې په داسې حال دی کنه چې په لخره وکړي او خصوص کې بدله بر باندې دي چې لخره وکړي چې تعالی بر مکان به دا ضرور له کفي ده دا خبره صحیح ده